باب سجود السهو دا بیان دا مسائل دی سجود السهو شي مسائل او احکام دي د سجود السهو قضاء الفوائد پس فقها به د سجود السهو مسئله ذکر کوي یعنی دا غي فرض او د واجب او د نفل د بیان نه بعد د ادا او د قضا د بیان نه بعد بیا هغه نقصان کچېرې د لمزو ته نقصان نقصان ورغله و د هغه جبیره بیان ده باب سجود سهو دا باب د بیان دی مسائل د سجود سهو شي د احکام د سجود سهو شي اضافت سجود سهو ته دا د کبیره د اضافت مسبب نه سبب ته اضافت مسبب شو دا سبب ته اکثر په احکام شي چې ګوري اضافت مسبب وي سبب ته ځکه چې اضافت معنا اختصاص ته لکه څرنګه په عربي ژبه شي چې د مفردات معنی دي مرکبات خپل معنی دي زید خپل معنا دو د قایمون خپل معنا دو چې سره غاړي کې چې زیدن قایمون به دې کې ترکیب یو خپل معنا دو د کلام خبري درنګ سجود خپل معنا دو د سای خپل معنا دو خو چې کله مضاف کی بل معنا نه پیدا شي چې اختصاص ته باب سجود سهو باب باندې هغه سجده شي چا کنه په سهو پر مختص ته د سهو ول سجده چې بل شي سجده په ډېر قسم دي واده له موضوع سجده دو واده تلاوت سجده دو کنه واده شکریا سجده دو هغه سجده چې د سهو سجده دو کنه اذا پاتې پر د اختصاص وي ان اضافت معنی اختصاص تا ا مضاف تړي په مضافله پرې او زیوت اختصاص ا د مسبب او د سبب میون شوی کنه زیوت نه زیوت اختصاص ا د مسبب او د سبب په میون شوی ځکه چې سبب مسبب په یوه د سبب نه وي ا سبب یې پر لته یې مسبب یې معلول وي دنه پیدو وي په دنه زیوت اختصاص نشته دی وجه نه کنه اکثر د اضافت د مسبب او سبب میون شوی صلات الظهر حج بيت الله زكاة الأموال صوم رمضان باب سجود السهو دا باب د بيان د سجدي د سهو شه يسجد للسهو في زيات ونقصان سجدتين بعد السلام سهو فقهاء د سهو و د نسيان په مشفارت نو کوم خاطر شمه ده فقهاء څنګه د سهو د نسيان يو معنا ده او حکما فرق و چې سهو چې د یو معلوم شي نرش کې هغه فعل شي کنه شای معلوم وي خو ممری ونه نه فعل شي شای دې نه کنه ناشنا شو باندې پیژنې خو ممری ونه هغه فعل شوله او په ممری تنبیه سره بیا ته بيدره درا شي چې فکر تنبیه درکو کنه او نسیان هغه ته وی چې هغه معلوم شای دې نه معلوم شي کنه بالکل دې نه ویر شي یا دا تعبیر ده چې صاحب کنه چې هغه صورت په مدرکا شي ړانګ وي مدرکې نه وتلی خو په حافظه شي پرېت وي او نه چا دته وي چې د مدرکې نه وتلی وي د حافظې نه وتلی وي او بیا کسب جدید ته پښ محتاج کېږي چې زکوي بیا به نو سبب یې اته نسیان وي نو ته کنه ساوه کنه باب سجده ساوه کوي کنه چې باب سجده نسیان یو معنا ده د نویر دا یا و نه ساوه شوه یسجد لصاحب فزیاته ای حدیث وجنا چې روایت شو ده نقل شو ده انه علی السلام چې پیغمبر اسلام سجدا له ساوي اساوي د نسیدا اصلي و قبل اسلام په سلام نه مخشه دا بخاری الفاظ دي بخاری حدیث ده نبی سم سوا شو ده بیا کړه سلام نو وایو چې سجدا ولا غولا نبی سم فعل دغه سبیر نقل کړه چې نبی سم داسې کړی وي ولا نه قول علی السلام امیر دلیل د حدیث مبارک ته حدیث قولی د امیر دلیل که نه لكل صاحب سجدتان بعد السلام دا ابو داود روایت ده لكل صاحب سجدتان بعد السلام د هر صاحب د پر دوه سجده دي خو سلام نه بعده مش په دې حدیث پر لوسن سکه چې روته کا بعد السلام ذکر شو ده ورویا دا مری بل دلیل ده ا مسلم روایت ده ورویا روایت شو ده انه سم سجدا سجدته سوی بعد سلام چې نبی سم سجدا سلی و دوی سجدا سوی کنه سلام نه بعد سلام یو ډول به دوی سجدا کنه وې سره فتعارضت روایتا فی علیه متعارض ول دوه روایتونه د فعل د نبی اسلام نبی سم یو فعل نه کړ شو بخاری روایت و چې سجدا کنه لساوي قبل سلام چې ممشي به لوس پر نیولې دي او بل د مسلم روایت ده نبی صلی الله علیه وسلم نه بعد سجده استلی و په فعل شو تعرض رولو کنه فتعرض روایتا فعل تعرض رولو په کا په دوه روایت دی فعل درشه قبل سلام رو غلا د فعل بعد سلام رو د فعل فبقيت تمسك بقوله سالما بیا پوت شو کله دلیل دی ولې د په قول پره هغه سلیم پوت شو به هر د معارضه نه کنه ا قولی دلیل لكل حساب سيئتان بعد السلام اذا سرسا معارض ندي كنا دا بهر د معارضين پوت شو نه پدا كنا دليل دغه ده چې د ميدوس په نوې ځکه چې د سره معارض نشته پوت شو امام شفیع د سره ملک بل معارض موجود ده دا د کدوای شکل دی اصولي یو اعتراض دغه ده په هدې مل په استدلال باندې کنه اصول فقه شي کینه قاعده دغه دو کنه چې تعرض رشي کنه په دوی دلیل شي په دوی آیات شي تعرض رشي یو آیات یو خبره کو بل آیات بل خبره کو به انتقال کوي احادیث ته لون دی برسه کنه هذه کا چې څه ترجیح نشي جوړول کنه یا یو نصیحه بل منسوخ نشي جوړول یا یو ته ترجیح نشي ورکول کنه تطبیق نشي کوي ترجیح نشي ورکول کنه به به انتقال کې کنه حدیث ته لوند به ته پسې چې حدیث وی که په حدیث ته تعرض وروغلو یو حدیث کنه یو وی بل حدیث بل وی ترجیح نشو ورکولای وتا به بلون در څه کنه قیاس ته چې قیاس وی کنه دا دې کا کنه هدايه من خو دې اصول اصول دې کې دین خلاف وکړلو امام شفیع سے بھی حدیث پیش کرو لما روي انس سجدا لساوي قبل السلام دا د بخاري حدیث ته چې ډېر اوچت حدیث ته ډېر کلاک حدیث ته او بل حدیث کله مش پېښ کو د مسلم مولا وروي انس سجدا سيتي سوي کنه بعد السلام دا هو په دواړه حدیثینه دی په دې تعارض ورو لکنه په چارو چې لون درو غلاوي کیاس ته چې تمسک کنه هغه په قوت د دلیل پر ده په کثرت د دلیل پر نه ده ا دلیل قوت ته به کتل شي کثرت ته نشي کتل یو طرف ته یو سره یو دلیل لکه خو کلاک ته ا بل سره دوا دلیل دي کنه خو کلاک نه کمزوري دي کنه یو دلیل په باندې بار وي ځکه چې کلاک ته کنه یو سره یو دلیل لا ا کوي دا بل سره کنه درې دلیل دي خو ضعیف دي کنه کمزوري دي په دنه هغه یو دلیل په باندې بار وي ترجیح یو کنه قوت دلته نه کثرت ته دو ته هو کنه هدې مولو په کثرت پر رسول چې مثلا دنیا دوا کړو یو دا بده ود روایت پېښ کړو دی د مسلم روایت پېښ کړو کنه کیساو په دې پرونو کیساو کنه په قوت دلی پرېدو چې چا دلی کنه کلاکتا دا نه چې مصر حدیثونه ډېر دي هدا پرا جواب دا چې هدايه مولو کنه په دې اصول باندې لوړ ده هدايه مولو د اصول نه کنه خلاف نه کړه بالکل د اصول مطابق کړه په دې کې دلیل شه دا چې ویل کړه چې ټیک ته یو موشفي سره روایت ته حدیث ده ای بخاری ولا خو می سره روایت ده کنه ای مسلم روایت ده چې آیا دې حدیث سره معارض ده اده په حدیث کنه قبل سلام ده د میش په حدیث کنه بعد سلام ده نبی سم داسا کړی دی وداسیا کړی دی و د بل قولی حدیث کنه لكل صاحب شیطان بعد سلام د قولی حدیث ده دا چې ورکان چې د دوا مې پرېښ ورکنه ا مسلم روایت ما پرېښو پاپر لوستل سوزکه چې بخاری روایت سره معارض ده ای بخاری وته پاتره رسول ځکه چې مسلم روایت سره معارضه کنه هغه پرېښول ابو داود روایت تر ول کنه ا کولی حدیث ده دا څنګه چې پاوې پرال سره په دې پرال رسول کنه امیش حدیثي اد وادي داس نه ویي دا بل مې چې پرېښو ځکه چې بخاری روایت سره معارضه کنه په دا پر رسول سره کنه دا څه چې ابو داود روایت کنه اسره معارض نه موجوده ابو خو ذات عارضه تساقط اصل کچوش تانه کنه او دا یو قولی حدیث ده قولی حدیث کنه په فعلی نه کنه په فعل نه کلا کلاک وی خو هغه ورته کنه چې احادیث هم چې کلاک وی پوس نه لوشوا چونکه دا روایت ابو داود د دلون ده کنه ای مسلم پر روایت نه بخاری پر روایت نه دلون ده هغه نه کنه قوی نه ده هغه نه زروار نه ده خو پاشه معارضه وا پاشه تعرض ده کنه سو یې سوا دې یک قسم چې دا بار بار نه کېږي کنه دا نه مو کرے کېږي که څه ورسا وشي په موضوع شي کنه دغه یو څه دی به وبوسه که دوه ورسا وشي که درې ورسا وي سجده به یو وبوسه فل فیوحر انسلامه نه په چار چې سلام نه د ورسي سره شي حتی لو سال سلام کچری سید سلام نه ساوه شو او په دې باندې بل سجده ساوه وښله ينجبر به چې به پټې ولګېږي که نه په دې ساوه سره په دې سجده سره چې به پټې ولګېږي کسې سړی د سلوم نه ساوه شو که نه مثلا یو سړی ده که نه په اخري قاعده باندې لوسته سجده ساوه یې ستلې وه سجده ساوه سره قبل سلام یې سره په مشري په مذهب باندې عمل وکړو که نه او کښېنستو بیا که نه چې کله کښېنستو په تحیات باندې سلام ته رسیدو دا دې که بیا وسواس سره راغلو کله چې نه مول مې دوه رکعته وکړو که درې څلور رکعته مې وکړو دا په دوه رکعته نو شي که څلور رکعته مې پیرا کړې دي که نه دا دې که په سوچ شو په سوچ شو که نه چې هغه سلام مې له وروسته یې سلام مې په سټ کړو دې مې فکر یې وکړ چې سلام مې په سټ شو په دا بله سیدا وشله که نه و سوی د ساو دوار نو نشي استلا اس په سکو کنه یو خدای استلی و کنه په دې باندې بلا ووشتل کنه اس په سکو کله هغه پر دې کنه خو دې هو په دې بلا سیدا ووشتل سلام یې کنه په سټ پرو سم شي تخیر وسو کنه او کنه به سلمی څه کنه نقصان پوتې شو او دې مش پر چا عمل وکنه چې سم رساوي کنه سلام نه پاده وبوسه کنه کچې ساي دې کنه سلام نه ساو شو کنه هغه په شروع شي کنه دغه یو څه ونه پر کافي شي سلام نه بعد ویست کنه مکروه تنزیهی دو کنه سیده ساوا شوی دو خلف اولا چاری وکړه ویاتی به تسلیمتین او سلام به دواړه تر سره وي هدی مل فرمایي ویاتی به تسلیمتین اطلاق به کو په دوه سره مې باندې هو صحیح ده خبره صحیح ده ملي مشه چې اختلاف شته په شکل چې سلام یوارې دي کدوارې دي زنه فقاوی چې یو رسولم ده کنه هذا بچي دا سلام دوره ده ودا خبره سيادو صرفا لسلام المذكور الى ما هو المعود د پوره د واجب د ورګزو کې د سلام نه چې ذکر شو ده په حدیث شه الى ما اګه سم ته اول موت چې هغه معلوم سلام ده لیدل شو کتل شو سلام ده اګه ته به کم دا ورړوي چې ته په حدیث دا نه لوکه چې دوا سره مینه یو سلام ده کنه ا د ه ک سلوم نه چې په دې سجده سوا ذکر کېږي په دې روایت شي دا به کنه ا معلوم سلوم له خو چې دواړه طرف لاړې وي صرف السلام المذكور الى معلومود دی واجب دی ورته وکړي سلام نه چې ذکر شو دا په دې حدیث کې هغه سلوم ته چې معلوم ده او مکه مو سلوم ده چې هغه تسلیمتین دي دوا سره مینه دي او نه را متونه کنه او نه را کتبه هغه یو سلام مخصص چې نه یو سلوم ده کنه سلمينا دوان ناري وجي كنا سي سيري پرا يو سلم ماري وجي كنا بلکه په یو شغل اپ تا کنه فخر الاسلام یې کچې شي طرف ته مخ نه اړوي کنه دا کې بل وجه شي ترکا وجه سلام دکنه السلام علیکم دا کې بل په طرف بلوس السلام علیکم ورحمت الله سي صاحب وبو سي کنه ټیټ پشه شي طرف ته کنه انحرافانه کې مخ نه اړوي سلام یو سلام دا دوا سلامینه نه دي ځکه چې دا غا سلام اې که نه یعنې مزونه سلامینه چړوي دواړه سلامینه دا ول که نه تحلیل دی پره ده ا د ه ک ا ل م ز ن ا زون په بندو بو چې د سلام د کنه ا د ه ک د په میړه اړوي السلام علیکم ورحمت الله ا تحلیل له پر ادا د تحریمې د موزنا د حرمت تر موزنا زون پر بو شي کنه و سره سره تحیا یا د استریما شیا دي کنه په دې حال کې په داسې تحیات او سلیما شي دي کوم تصور پر چول دي کنه بیا چې چا بل سره مرچې مخ په طرف ته وروړي کنه السلام علیکم دا تحویل ځکه کې مخ اړوي ځکه چې په داسې سلیما شي دي سلیما شي دې حال کې ته کې مخ ته بار طرف ته وی کنه دا د عادت نه خلاف خبره ده دیو جن مخ په دې طرف ته وای السلام علیکم ورحمت الله نه په دې سره مو شه دوی پیدا شوې کنه یو دې مزنه اوه تل نه بس ا تحلیل لپاره د بل دا چې تحیا وکنه په کوم د سلام ور وچولو او د بل تر ته سلام خالص دغه تحیا دو کنه ا تحلیل چار شوی دو تحلیل او المزن نه وتل یا خالص تحیا وا او دا دې که هو کنه سجده ساو په المزن شي استلاشي دو ته خپل مزن یې زو نو بوسه کنه دا په المزن شي نه نه سجده ساو بوسه کنه ا دې وجنه دا دې که به کنه دوا طرفه سلام ماړه وا یو ورې که نه یعنې موضوع په اخر شي سلو موړه وه تحلیل به روشي که نه بیا به وپا شي سلو ده که نه بیا لمونځ ته وپا شي دا وبه سره لمونځ ته بیا ګډ شي دا خلی خای تحلیل پر دا تحیه کم دو تا تحیه یا من مقصود کنا نما تحویل کا مخا مالا و اکرا بلتا تخو بلکو سلو ماج کنا اروا ما ازکا چیتا زورات یا نشتا کنا دا خو تخیل سره هم ده خو تخیل سره هم ده فخر الاسلام خدا را دوکه چې مخ پانه یو شی په طرف باندې کړه سلام یو ده کنه ځکه چې مقصود یې کنه صرف تحلیل لا تحیا ونه مقصود نه ده دا خو یو سلام کفی ده په دې باندې مزنه وځه او فتوا په دې دوکه چې یو سلام ده خو فی طرف ته ده مخ په کنه وړه فی طرف ته بیا به ورپاشي تحریمه ته سیدې ته به ورپاشي تحریمه ته ورپاشي کنه کین طرف ته کنه ا طرف ته سلام ماره وا بلکې زنه فقاوی کې چې کین طرف ته وړه ولو کنه به نه رسیدا یا سلام شي کنه مين خو دې به ختم کړو کنه اهو کنه بالکل تخیاد او پاش او تخلیل نشتا کنه اهو تخیا او مين نه به ختم کړو ان مزنه خو دې کنه بالکل فارغ شولې به نه رسیدا ساوه یا سلام شي چې دوه طرف ته سلام وړه وي صحیح دا دی وکړه چې سجده یې اسخلا شي خو دوا طرف ته سلام نشته که ملو وي که نه که ملفرید وي که نه یو طرف ته سلام د صحیح سره ولا که نه تحویل لکه وکړو که تحویل نه وکړو تحویل شو دا که چې مخ روړه وشي طرف ته وياتي بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في كاد في كاد في كاد التساوي اطلاق به کو په درود باندې په نبی سم باندې او په دعا باندې په دې قاعده د صحوی شي دا درود دعا به کنه په دې وسه د صحوی په قاعده شي کنه په وره قاعده شي ماویا اچ کله عبد هو اسلام دې کنه اته ورسو به سي ساو ته وبسه هو صحیح ده خبره صحیح ده هغه بل کو ته شرادو کوي چې نه په اوله قاعده شي کنه یې سه سم مخه په دې قاعده شي به درود او یې په دې شي به دعا او یې کنه ځکه چې تو د لمزو اخر کنه د قضا دو او زه وی چې په دواړه شي درو ده کنه په دواړه شي دعا دو کنه صحیح خبره ده دوکه چې درو دو دعا په د ورسې قضا شو چې کله و پاشي بیا وتا لأن دعا موضوع آخر صلاته ځکه چې دعا زوی هي اخر د لمزو ده کنه ایسو بیا اخر دغه جوړ شو چې کله و پاشي بیا سجده ته کنه دا اخر شو درو دعا دو دا بلا دعا دو دا په خیر شو یا قال لکه رکو غونه د دوی وکړله رکو خو د منځه شای ده خو ته دوی وکړله سجده د درې ولګوله وليس من هو د منځه نه وی نه دو دې کې جنس نه منځه خو منځه نه دو کله منځه جنس نه وا ځګه دو دې وکړه خروق ته وکړه شوق ته وکړه نه خو منځه جنس دو کا او به فسدوی منځه نه کنه نه هغه چار چې د منځه د جنس وی کنه رکو غونه د دوی وکړله یا د سجده درې ولګوله کنه تمكن في العبادة فتكون واجبة ځکه چې دا واجب دی پر دې پټې دي کې نقصان و دې کنه کمی چې هغه زوی نه ولا په عبادت سره یعنی سیاسا و تر سی کنه چې په موږ شي کنه په واسه کمای روش نقصان روش کنه کلاک نقصان وي کلاک نه ته ویل شي کنه چې چانه کنه واجب په شپوت شي کنه هغه پر چې پوت شي خو نقصان نه دا خو د میز ختم کړو کنه لور د قیام نه وکړو یا لور د کنه کرات نه ویلو یا لور د رکونه وکړه یا لور سجده نه ولګول کنه به خیره په وشه کنه پرې شو لیکنه دا خو فرض ده د خپل منځ کنه ماهیت ختم شو کنه خو واجب دی په شپو د منځ شه دا کلاک نقصان ده سنت پوتې کېدل اخلاق سو نقصان ده ځکه اکه نو کې کنه کزدنی کو کسبنی وکې کنه الميز خو په سر صحیح ده کنه خالي خو اسعات پر وشي میز خو صحیح ده ځکه چې دا واجب دي پر پټې دغه نقصان چې هغه زوی نیولې په عبادت شي کله ته نقصان وي فتكون واجبت نه داګه چې بیره به واجب وي قدما فی الحج لکه وینه تلول په حج شه په حج شه په سړي باندې په سوته وړي کنه چې نقصان ورشي په شي کنه واجب نه پټه پوتې شي و اذا كان واجب هر کچه دا واجب شولا لازم شولا بلا يجب الا بترك واجب نه به واجب موږ په شوکه د واجب بونه سنت په ترک نه شي سبحان الله په تشوا تسبيحات دي کنه رکوع یا سجده ولا تسبيحات یا درود په تشوا یا بل کنه سنت په تشوا نه په ترک ته واجب سره او تاخيره یا په تاخير د وجه سره يعني واجب په دوه وکړو کنه په خپل ټیم شه دی وکړو کنه ورسې دی وکړو او تاخير رکن یا په تخیر د رکن سره رکن فرض ته ورشي کنه افر پرې خو دې نه شو کنه خو ورشي دې کړه غفر بیا سو یې ساوي وجب یې کنه او ویا ساين ویا په ویرا باندې دا تر ته وجب یې تخیر دې وجب یې تخیر دې رکن په ویرا باندې کاکا زن دې وکړ سه یې ساوي نه وجب یې کنه سو یې ساوي دې ساوي دې سکه چې په نسیانه په ویرا وی کنه کچا په کول باندې الحمدلله ولایا زن دې سرت نو وکړو کنه یا تعدیل پر شو د ارکان یې کنه پر رکوع شي سجدا شي کنه یا دعا قنوت پر شو لا یا بل وجه پر شو کنه سجدا سا نو په وجه په د باندې بیا مزر ګرځول حالي واجب دي کنه چې میدا بیا وګرځوي کنه او کنه یو کو بس کنه د نقصان سره المیزو شو زما خو یې فرېګه شو لا هذا هو الاصل دا کنه قاعده دوه چې یا وجه تک ته وجه به دا یا تخیر د وجه به دا یا تخیر د رکن ده پوس هغه څور پوجا کړي چې اذا زاد شي صلات فعل چې په مشه یو فعل جوړ یو کنه هادي کا بیا په دا خو دې اصل مطابق نه ده یو سړي رکو ګورې دوی وکړي یا کنه سجده دوی ولګولې کنه دا که خو نه ترک ته واجب شو ده نه تحیر د واجب شو ده نه تحیر د رکن ولا کنه دا که سیدا ویلې پوری و انما وجبت بزیادته وجبې په زیتولی سره لانها لا تعرى عن تحرير ركن او ترك واجب ځکه چې تاسو یو توله کې د رکن دا نه خلک یې تحریر د رکن نه بلکې رکن تحریر به سره سي نه په داسې تولی په واجب باندې نه واجب چې تاسو یو توله وکړه په دې وجه چې دې تولی په واجب باندې کړه چې ته دا چار کې یو بل چار به تاسو پسټ کوي بل اب فرض یا به پسټ یا به واجب یا به پسټ کوي کنه یا تحریر د رکن نه یا تحریر د واجب رکن نه کنه ا په لحاظ باندې په د جوړي سب سیتا در مې وشه رکو ته لوړلې ا رکو نه چک شو کنه قوما وجه بدو او ته کنه بیا چې رکو نه چک شو کنه قوما وجه بدو یا که وخت خیر ده وکړه و دې رکو نه طلاق نه بیا سجده ته طلاق دا واجب ده یو رکو نه بدر کړه دا طلاق دا واجب ده فورا بدري مې و ته سجده فلور کته بل رکو وکړه هغه د تخیر د رکن رولو کنه بل سویدا چې تکنه تو ته طلاق ضروري وو فورا به طلاق کنه اده پسټ کړه یا دریمه سویدا دی ولګوله ا دریمه سویدا نه خو بیا به کنه پوس قیام ته سې کنه کله اول رکو رکعت و دویم رکعت اول رکعت سویدا وی یا دریم رکعت سویدا وی کنه پوس قیام ته انتقال رکن په تو باندې فورا لازم د تلفلونو نه کته بل سیدار ولګوله تخیر د رکن رولو او که نستی نمبر وي د اول نستی نمبر تخیر دی وجه به وروړو ته به کښن سترا وته کنه ته بل شي دا ولګوله نه هم خیا تخیر د رکن سیا تخیر دی وجه به سي په زیتوري سرات بونه قال ويلزم اذا ترك فعل المسنون لازمي په دبو نه چې کله پرېډ دي کړه یو فعل لاس چې هغه مسنون وي اوس وی چې دا پتر ته وجه به سره سي کنه او قدري ملک چې ذات ترکا فعل مسنون خو هغه واجب نه مراد چې فرض ذکر او واجب مراد چې په حدیث سره یې ثبوت کیږي کنه بیا په دې حال کې ثبوت یې په سند سره ولا به سنت ونه مو کنه او چې خپل نوم ته کسه خپل نوم واجب ده کنه دا یې مراد ده کنه چې وی واجب او ترکا قرات الفاتحه ته یا پر شو کنه قرات الحمد الحمد پر شو الحمد نو ویلا افراد په واجب رکعت شي په اوسې رکعت شي خو نه او تشهد یا تحیات پر شو په دواره کا دې شکنه دا واجب وو او تکبیرات لیدین یا هغه زوی تکبیرات لیدین ولکنه هغه واجب دي ټول یې پر شو یا یو نه پر شو کنه بیا سو یا سا واجب دي چې واجب پر شو لانها واجبات ځکه چې دا ټول واجبات دي کرات فتحې شو یا زم د سورات شو یا کنه کونه کنوتو یا تشهد ده تكبيرات يدين دي فإنه اسم واظب عليها نبي سم پدې باندې مکر مداومت کړه دا پدې حمل ګرات کړه دا بهر د ترکنا بالکل یان دي پرشي وهي امارت الوجوب او نبي سم وظبت بهر د ترکنا د علامات وجوب وي ولانها تضاف الى جميع صلاته بل دا چې دغه چارې کنه اضافات ټول مدته کړي كنوت وتر وتر خو دې کلمه زنوم دا كنوت یې کنه كنوت وتر تشهد د صلات تکبیرات الیدین ایدین مراد هغه صلات الیدین تکبیرات صلات الیدین اذا پاتې ټول مزه ذکر دي او کوم چې اذا پات ټول مزه ذکر یې کنه دا دې کنه وجوب علامات دا شی واجب ده پښه فدل انه من حصائصها د لپک د اضافاتو چې انها من خصائصها چې دغه شي نه د خصوصیات له وجنه چې په دې موضوع پرې مختص دي په دې پرې خاص دي وذلک بوجوب او اختصاص دې په وجوب پرې چې په لازم وي هغه شی ولې پرې مختص وي او چې کوم شی واجب نه کا پرې کنه وی کنه وی کنه سنت سو نه پر شو به دا خو مختص نه شو کنه کوي یا او کنه وی یا ثم ذكرت ذكر التشهد و احتمال یې دویم لوستای که چا دا مراد وي ذکر د حال دا مراد نه محل دا مجا شو او درنګ بل قرات فیهما اترول د دعا په دې شکن التحیات الا وسلاتو کنه دا نه مرکز شي که دا دا مراد وي اخو دا کنه حکیم نه تشهود هغه دو وکل ذالک واجب او دا شه هر یو کنه واجب دا وانه سای واجب دا دویم نو سای واجب دا او په هر کله کادا شا تحیات ویل واجب دي کنه نه وته شو دا کنه ونه ویل خسر شي او په واجب شي دا ساو دو او سید خبره سید په دې سول ور دي چې وسانیه تا اته شهود نه چې دویم نو سای مراد شي کنه دویم شو فرض اخو واجب نه ده نه دا ته څنګه چې کل ذالک واجب کنه هر یو په واجب ده دا څنګه په شویلو کنه ټیک ته والا کادا واجب دو اتحیات ویل واجب دي په دوه رکعات دي شي او قاعده ثانیه خو مش فرض بلی و چې دا فرض و چا ویل که چې دا یو کل ذالک نه وما من عام الا وقد خص عن الباس کې برګو کنه هغه دویم د ساين نه مرکه اوی نه وتره ده که چا مری مده چا کنه فرض ده خدا جواب خوان نکو رب جواب دا ده کنه دویم نو ستای کنه په خپل فرض ده خو دا غویل یې کړه په دې محل شکنه واجب دي فرض کا به خید نه وکړو پرې دې شو کنه لمی زه نه وشو ځکه چې فرض پرې شو کنه خو چې کله فارغ شوې علمي دې پیرا کړو کنه بیا سم دستی دا نو ستای کله کنه به دا فرض نه دی کنه دا واجب ده کچر یو سای کنه ساو شو خطو شو کنه پنځم رکعت ته راول شو چک شو یا دوه رکعت امیر د دریم رکعت ته چک شو کنه او بیا ور پاش شو کنه ور پزړ شو لکنه یا د دریم رکعت یا پنځم رکعت سیدانه والا کولې پر شو کچې موته کنه نو سینه نمبر بدا ارکی شو کنه بیا در مين نه خراب شو سې ساو ده وبس کنه ځکه چې سم د سټیک لري فرض نه وی کنه خیر درش کې د پسړ شو وی دا مستای کنه سره ساو ده وبوسي نه په خپل هو فرض ده چې به خیر وکړي کنه وشو کنه هو دا متصل کړي کنه دغه واجب دي دغه فرض نه کړي په سر شو کنه بیا په سر سره جبیره کړي شي دا ولا مراد کنه وكل ذلك واجب پر شهر یو کنه واجب ده پر سر ساو ده خبره صحیح ده